دویم باب شروع کیږي تر یو پنځوستم آیات پورې بدا باب دی په دې باب کې دلایل نقلی چې کله عقلی دلایل بیان کړو اوس نقلی بیان دی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او په دې کې در تخی چې د کامیابی صفات کم دي او د ناکامی صفات کم دي ولی پیغمبران کامیاب شو ولی بچ شو ولی قومونه تباہ او برباد شو نو د هغه و در ذکر کړي ولا قدر سننا الله وی دا واقعات خو تیر شوی دي یقینا مونږ را لګلو نوح مونږ را لګلو نوح نوح علی السلام اله قومي قوم خپلتا فقال یا قومي قوم زما عبد الله بندگی خاص کوي الله لرا د کامیابی دعوت ورته ورکو هغه داو وی الله لرا بندگی خاص کوي مالکم نشته تاسو لره من الہ حقدار د بندګی غیر هو غیر د الله نه افلا تتقون آیا تاسو یری گین د الله نه یا افلا تتقون آیا تاسو یری گین د عذاب نه عذاب نه یری گین د الله عذاب بدر باندې راشي فقال الملأ الذين كفروا من قومه نوح علیہ السلام قوم انکار او بیا د هغه انکار نه پس عذاب دی نو د انکار تقریبا په پنځو طریقو سره انکار کوي یو وجدا وی فقال الملأ الذين كفروا نو وی غټانو آ کسان چې کافر من قومه د قوم د نوح علی السلام نه وی ما هاذا نه د نوح علی السلام الا بشر مثلکم مگر بشر د تاسو غوندې دی خو ستاسو غوندې سړی دی نو بس دا یو وجه د انکار وا مونږ د بشر تابعداري نه کوو دویم یرید ان یتفضل علیکم غواړي دې چې ځان غوړه کی پتا سو باندې اے دې غواړي چې پتا سو فضیلت حاصل کی او خلق د ځان لیډر کی د د لیډرۍ شوقی نه اعوذ بالله دې خبره دا وکړه درې می دا وی ولو شاء الله که چرته غوخته وی الله تعالی رسول را لګل لعن ظلم ملائکه نو خامخانه ذکر به ملائک ملائک پیر علی گلیو کنه مونږ ته رسولان را لګل سړی ول را لګل دوی دا خضره می ترات دا وکړه سلورم وی ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین نه دا اوریدل مونږ دا خبره چې اعبد الله د یو الله بندگی خاص کی دا مونږ نه دی اوریدلی فی آبائنا الاولین په پخوانو مشرانو کې دا د ناشنا خبر راوړی دا سورته سواد کې براشی سوی وی ان هذا لشیء عجاب پوښوی دا ناشنا خبره ده چې د ګڼو خدایانو نه یو خدای جوړ کړه توحید مونږه مخکې نه اورېدل ان هو الا رجل بل سوی بل پینځم اعتراض دا کوي ان هو الا رجل نه دې مگر سړی دې به جنت په دبان لیوان دا لیوانه دې نعوذ بالله من ذلک نوح علیہ السلام یاد کو وی مجنون د جنات تراغلی دی دا خبره زکه کوي فتربصوا به نو انتظار کوي د په بار کې حتا حين تر یو وخت پورې تر یو وخت پورې انتظار وکړي دی به مرشي خپل مرض به سیوا شي لیوانتوب دا غي نه به مرشي نعوذ بالله دا خبره وکړه قال نو وی نو عليه السلام چې کړه دی دا خبره پنځه جوابات ورکړه انکار وکړو نو دا خوري زمانہ و نه نیم سو کال په دې دعوت کې تیر شو یعنی زمون په مخامخ باندې جوړه کا و وحینا او بتعلیمنا او په تعلیم زمون باندې فاذا جاء امرنا نو کله چې راشي حکم د عذاب زمونږه وفارت تنور او جو شوی تنور اتیر شوی دی مخکې فسلک فیها نو فسلک فیها نو زپ دې کې من کو فسلک فیها نو روان کا پدې کې من کلن زوجین اثنین د هر قسم دو جوړونه واهلک او خپل کورنۍ الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک چې مخکې تیر شي د پاغي باندې مخکې شي د پاغي باندې فیصله د عذاب القول فیصله د عذاب منهم د دوینا تا کورنۍ کې څوک دی بوشه کور والا دی دا یا د زوی دی هغه پکې نه ولا تخاطبنی او خبر مکو ما طرف الذین باردا کسان کې ظلمو چې ظالمان دي مطلب دا وی بارک سوال مکه وچه الله می عذاب وا دا مکه وا انهم مغرقون یقینا دوی غرق کړي شوی دي فاذا استويت انت ومن معك فعلى الفلك نو کله چې ته برابر شي ومن او هغه څوک معک چې ستا سره دی علی الفلک په بیړی باندې نو فقل وایا الحمدلله دا سی وایا الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دی الذي چې هغه ذات ته نجانا چې مونږه بچ کړو من القوم الظالمین د عذاب د قوم ظالمانو نه یا د قوم ظالمانو نه غیم کوشش کو چې د قتل کی لیکن الله ته بچ کړو وقل او یا رب ای رب زما انزلنی منزلا مبارکا نازل کما اغزایتا کوس کما اغزایتا مبارکا چې خیر والا وی یا کوس کما په کوزیدلو مبارک سره نو کما پول چې اخلي کده مزرب صيغه اخلي او کده دغه اخلي خو نور صورتونه نه معلومه چې دا هود علی السلام دی ځکه اکثر د نوح علی السلام واقع پس بیا هود علی السلام واقع ذکر کړي خودلته ورنوم نه ذکر کړي راو لګمږه پویم په دوی کې رسول رسول منهم د دوی د جنس نه وو ان اعبد الله اغبوټي بندگی خاص کوي الله لرا مالکم نشته تاسو لرا من الہ حقدار د بندگی غیر هو غیر د الله تعالی نه افلا تتقون آیات تاسو تقوا نه کوي د الله نه یا د عذاب د الله نه وقال الملؤون او یغس قطان من قومه د قوم د هغه پیغمبرنا هغه پیغمبر یهود علی السلام صالح اچار یو وای الذين كفروا هغه کسان چې کافرانو وکذبوا بلقاء الاخره او دروغجن غنل او ملاقات د اخرت واترفناهم فی الحیات الدنیا مستی ور کړی و مونږ دوی ته مطلب وس فراخ کړو مونږ دوی لرا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ما هاذا ند دا الا بشر مثلکم دوی هم دا انکار کوي خو د انکار وجه ولا ذکر کړه چې دوی انکار د دې وجه نه کوي چې یو خو دوی خیرت نه مني یو دنیا کې مستی درېمه خبره دا ده چې دغه دي دا کافر دي نو دوی وجه نه الا ما هذا لدا الا بشر مثلکم مگر دا بشر د مثل تاسو د ټولو یو شان انکاری یاکل مما تاکلون منه څنګه بشر دې دا داغه دا کوي وای خوراک کوي دا غنه تاسو ته خوراک کوي ها هغه شیزونه دیم خوري چې کم مونږ خورو مطلب دا د تاسو د اسمان نه خوراک ناراضي و یشرب مما تشربون او اس کی دا غنه چې تاسو تس کوي ولا ان اطعتم بشرا مثلکم نو اوس وای دې په کې لګ نور زیاتې وکړو وی کچرته تاسو خبره او معنا کچرته تاسو تا اطعتم کچرته تاسو او معنا خبره بشرا د یو بشر مثلکم چې تاسو غوندي وي انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو په دا وخت تاوان یعنی دا به تاوانی خبره دی دا خبره کوله چې کچرته د خپل ځان غوند سری ته مونږ روان شي نو دا خو غلطه خبره ده ایا عیدکم اوس دی د قیامت په مسله باندې ډیر دی مخ کیوي کنه وکذبوا بلقاء الاخرته دوی د قیامت ملاقات ډیر دا غنو چې دا نشته دی نو دوی دا غي پاره باندې اعتراض کو وی آیا عیدکم ای وا آیا وعده کوي د تاسو سره انکم چې یقینا تاسو اذا متم کله چې مړ شئ وکنتم ترابا او شیخ خاورې و عظاما اډوکی انکم مخرجون نو یقینا تاسو به دوباره را پاسول شئ د تاسو دا خبره کوي دوباره برا او باسل شئ هاي هات هاي هات بعدن بعدن یا بعوده بعوده بعضی په معنی د ماضی سره راخلی اسم فعل دی یا بعد معنا مصدری سره اخلي نو بعدن بعدن لریواله دی لریواله دی لما دا وعدین توعدون چې تاسو سره کول شي دا اته خبرې دي دا ډیره د عقل نه لری خبره ده چې موږ بیا را پاسول شو دوباره بار پورته کول شو دا لری خبره دی وی ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دا نه ژوند زمونږه الا مگر حیاتنا الدنیا دا ژوند نږدې دی اے زمونږ دغه نږدې ژوند د دنیا والا سره بس دا ژوند دی بل ژوند نشته دی خوي نموت او جمړه کیږو وانا خیا او ژوند کیږو نو خدا خو او مان الله چې مونږ امړ کیږو بیا ژوند کیږو نه نه دا وای نموت بعضنا ونحیا بعضنا بعض فکر په دنیا کې را ژوند کیږي مطلب پیدا کیږي او بعض امړ کیږي بس دا په دنیا کې دا ترتیب روان دی نور څه نشته دی و ما نحنو بمبعوثین او نه مونږ دوباره راپورته کړی شوی ان هوا نو دا دې چې وای وی ان هو نه دا الا رجل مگر یو سړی دی اف افترا علی الله کذبا تړلی په الله باندې درو و ما نحن له بمؤمنین او نه موږ د په باندې یقین کوونکی د باندې موږ یقین نکو قال نو چې پیغمبر انکار وکړ په دې طریقې سره چې یو طریقه د انکار خدا وا وی دا تاسو غوندې بشر دی دویمه طریقه د انکار دا وا چې وی دا سړی چې کوم خبره کوي دا د قیامت دا وی دا ډېر د عقل نه بعید خبر ده درې مې د کتاب او د وحی دروغجن او غړل وي د په الله دروغ تړلې دي نو روست به کوي قال وی دی پیغمبر رب ای رب زما انصرنی مدد وکي زما بما کذبون په سبب د دې چې دوی دروغجن او غړل قال الله ورته وی سیدا عما قلیل عما قلیل عن قلیل لما زائد ده عن قلیل پوښوي یا د لګ غوندې وخت نه روستو بعد قلیل مطلب سره غوسه اصل کې وای هغه که خیال وکړي خپل راشي الګډ راشي نو د الګډ په هغه سر باندې هغه تور تور هغه خشاک غوندي وی کنه هغه هغه ګند راغستې هغه بیا دې اړخ ته وګرځي څه ته وای تاسو ورګر دک شي دغه شی دی دا بیا دی اړق تو غوځي که خیالو کې هغه دی اس کار نه کنه هغه نری نری چی دغه شان شی مې الله وی جوړ کو داسم په عذاب راوستو تترا په در په مراولې ګل ښا نو دا دا متواتر تاسو ویل کنه په کتابونو کې متواتر متواتر ځکه وای هغه کې خلک داسې په در په یو بل سره کثیر کثیر را رواني مطلب دا تترا یو بل پسې تعبیر ډیر ډیر پیغمبران نارل کله ما جاء امتن نو هر کله چې براله یو ډلې ته رسول ها رسول داغي کذبوه دروغجن به وګڼلو فاتبعنا بعضهم بعضا نو تابع بکړه مونږه بعض په بعض پسې ها بعد په بعد پس په عذاب په عذاب کې بس په یوی به عذاب راوستو په بلی به عذاب راوستو په بلی به پس راوستو بس داسې به تبا کېدل فجع وجعلناهم احاديث او ام ګرځول غي احاديثه قصې خبره اوس خلک صرف قصې بیانې داسې قوم او داسې قوم او داسې قوم او داسې قوم بس لاړل تبا شو فبعدا لقوم لا يؤمنون نو لريواله در رحمت الله تعالی نه قوم لا لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي ثم ارسلنا موسی واخاه هارون بیا دا غین ورستو الله وای مونږ راولېګ موسی علی السلام او ورور دا هارون علی السلام بیا آیاتنا پاغه معجزو خپل سره وسلطان مبین پاغه سلطان پاغه سل بیا آیاتنا یا فدلائل سره وسلطان مبین پاغه سلطان مبین سره سلطان مبین او قوت کارا څه شه دې نو ما تاسو ته دوه معنی کړې یو دا غټه معجزه چې همسا یو دا د رعب د موسی علیه السلام چې الله ورل ورکړو الی فرعون راغ فرعون ته و ملئه غټانو د قوم دا غتا فاستكبرون غیظان لو یو غنو وکانو قوما عالین او غیو قوم عالین متکبرین تکبر کوونکی لوی کوونکی ځکه حکومت ور سره کنه فقالو نو هغه انکار وکړو انکار په سو وجه وکړ دک وجه وا وی بشر دې انو منو لبشرین مثلنا آیا مونږ ایمان راوړو په دوه سړو باندې چې زمونږ غوندې دي وقومهما لنا عابدون او قوم د دې دواړو چې دې لنا عابدون مونږ لر غلامان دي مونږ ته ذلیل دي قوم خو زمونږ ذلیل نو کران دي او دې راضي مونږ په دوی باندې ایمان راوړو فقط ذبوهما نو دروژن وګڼو دې دوا دې هما دا دواړه پیغمبران فکانو من المهلکین نشو دې د هلاک شو تباشونا ولقد اتینا موسی الكتاب الله ويقینا من ورکړو موسی علی السلام ته الكتاب کتاب تورات لعلهم يهتدون دې پارفدوی هدایت عمومي دا بنی اسرائیل لپاره بیا کتاب ورکړو هغه هغه کې د کشان صفات لیکو د کامیابی او د ناکامی وجعلنا ابن مریم او ګرځول مو زوی د مریم عیسی علیہ السلام و امه مور دا آیتن آیتن علامه د پاره د خلقو ولی زکه په هغه کې دا د کامیابی صفات وکنا و اویناهما او زای مې ورکړو د دواړو ته الی رب وتن هغه ځای اوچت تا ها دوی ته مکان ال تور کو اوچت ځای اوچت ځای کم ځای کې هغه په شام کې شام کې دوی لې دوی ته هغه بادشاہ ظالم چې هغه د قتل اراده وکړه نو عیسی علی السلام او مور هجرت وکړو لاړل دمشق کې رملې مقام ته لاړل نو پر رمله کې ال ته وسړیو دا هغه یو زمکه وا پټیو او ربوا اوچت علاقه وا نو په هغه کې ورلسور کو ځای ورکو غلام احمد قادیانی خنزیر چې دی هغه ځان مسیح عیسی مني وې زه د عیسی علی السلام مسیح یم نو هغه د اصل وکړو چې کله په دغه حالت راغې د التن راغې د قادیان نه هجرت وکړو پنجاب ته راغې لاهور ته په لاهور کې خپل ځای ته سنوم کې خود ربونو می کې خود د دې د پاره چې مطلب دا د زم د عیسی علیه زم د عیسی مسیح دی مکنه نو وی زه التکی التکی راغی رب و اوس تاغه علماء وی رب و ته مو وای کنه غی ته دغه چناب نګر وای ذات قرار و معین چې هغه زائد قراری خو شی زائد قراری یعنی د امن زایو و معین او زائد چینو ډیرو ډیر چینی پکې الله وای د عیسی علی السلام مم اکرام وکړو ولی زکه چې هغه د هغه صفات کنه خو شی هغه صفات د فلاح هغه موجود په دی وجه اوس د دین اکتر دی پوری دا باب ختم شو چې دا باب ختم شو نو د دین پس دا دریم باب شروع کی